فتوا چې کیندا کنا متأخرین عالمونه په دې باندې ور کړی دو چې حقیقت یا مشروع او مباح تو او یا حقیقت دا مستحب دو کنا شان همیش په مذهب شه ولکه راجح دا دو چې حقیقت دو دا مستحب دو یو روایت چې دا سره درې می کنه چې دا مخشه چې کیم ده کنه دا قرباني یو شپه کنه خو چې کله اوس یې حکم نازل شو کنه دا ټول قرباني چې د کیم دي کنه واجب قرباني دا منسوخ کړل کنه ختم یې کړل په اوس د اوس یې دا رنګ مخشه ډېر رژنی ولا شعشورا رژانی ولا کنه خو چې کله د رمضان رژار نازل شو کنه ټوله رژه یې چې دي دا منسوخ یې کړله که نه ختم یې کړله دارنګه مخش نه را ډېرې صدقې وجبې وې که نه ډېرې صدقې وې که نه خو بیا چې کله زکوت نظر شو په دې زکوتو سره چې کیم نه که نه ټولې صدقې دا منسوخې شولې وجوب یې ختم شو که نه دا یعنې په زکوتو سره د ټولې صدقې وجوب چې ده دا منسوخ شو په رمضان سره د ټولې رژې وجوب فرضیت دا منسوخ شو که نه دا رنګه چې کیم ده که نه دا د جنابت غسل چې کله رغلل کنه په دې سره نه ټول غسلینه چې کیم دي کنه دا د وجوب یا ختم شو کنه د نه غسله وجوب چې کیم ده کنه دا ختم شو او دا رنګ دا اوسیا چې دا کیم روله په دې سره د نه چې دا کیم مثلا ذبح دي کنه د وجوب ختم شو میږي چې وجوب یې ختم شو کنه شا وجوب یې ختم شو خو وجوب یې ختم شو د سره خداند لازمه دوا قسم روایتی ناروغلی دی امام بخاری صاحب ادغه ترجمه الباب نه ادغه دوی روایتی فرما شه تدبیق مقصود ده سوچ کئی کانا شم یو روایت دارو غلا دا عبدالرحمنه چه بچای چه وشی کانا پا کیما ورز بنده چه وشی پا ده غیب ورز بنده و نوم پا بندش ده پا ده غیب ورز بنده و نوم پا بندش ده تسمیت المولود غدا تا یولا دو کانا په هغه سبب باندې چې په کیم سبب باندې دی وزیه غول سی په کیم اورز باندې چې دی وزیه غول سی په غیر اورز باندې ونوم په شب باندې دې یو روا داس رو غلط دویم روا دار غلط چې کلا اورز ته ورسی کنه اورز بیا ونوم په باندې دې اول وی عقیقا په باندې کې انا دا شی نه دی کنه در اوم اورز باندې نوم رو غلط په یو روا شه په غیر اورز باندې نوم او په بل روا شه په اوم اورز باندې نوم دا په دې روا ته بل منځ ته تعارض نه وګڼه بیا ایغه مختلف روایت پر منشه امام بخاری صاحب تطبیق ته اشاره کو چې اصل شه دا بچای چې د چاو شو یا وی د حقیقه اراده وی یا وی د حقیقه اراده نوی کچره مثلا د صد علی الاول اراده نوی اې دې په حق صدا حکم نه چې دای د بده غیر اس په مخ نوم بندش دی کنه وکړه تسمیه المولود غدا ته یولدو لمن لم يعق عنه دا به هغه چا پر دا حکم نه چې څه کا کی کانو کوی له مولود دې طرف نه کنه بیا دا په غیر زنم کو باندې او چې چا اراده وی حقیقتا د سال راول ته اراده وی کنه شا بیا دا په مو ورځ باندې بیا نو ما په باندې دی او په مو ورځ باندې دا بیا صاحب باندې حاضر راځي کنه اره وا دې چې په حق شله او دا روایت چې په غیر زمونه نوم په منځ ده دا هغه چې په حق څه ده چې چا حقیقت اراده نوی تسمیت المولود غدا تا یولدو په سبو د هغه ورځ باندې چې پکې مرز صدا یې وزیه راول شي په هغه ورځ باندې نوم به باندې ځل سدي لمن د هغه چې د پر دې لم يعق عن هو چې دای حقیقت نه کوی دې طرف نه د حقیقت را دای نه او چې چا د حقیقت را دای او په بل روایت باندې عمل کوي چې په مو ورځ نوم به باندې ځي بل تحنیک تحنیک اې دې ته ویل شي کنه وابي قال حدثني اسحاق بن نصر قال حدثنا ابو اسامه قال حدثني بريد بن عبد الله عن ابي برده عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه وعنهم قال ابو موسى صاحب لدي چې ولد علي غلامنا وزير اول شو د مو یو بچای کنا فاتیت به النبي صلى الله عليه وسلم روړل کل مبد بچی بن رسول مبارک ته فسماه ابراهيم یانوم چې رسول مبارک په دبن ابراهيم فحنکه بتمرتنا یا تحنیک یې وروکړو دته په هغې خجیره سره که نه ودعا له بالبرکت و دعا یې وکړې دته په برکت سره ودفعه الی او بیا رو یې کړو د بچای مو ته وکان اکبر ولد ابي موسی دا یو روي وي یو شګیر دی وي چې و دغه ابراهیم دا مشر بچای د ابو موسی د ابو موسی مشر بچای د ابراهیم وکړه په دې نه بل ستر بچانو وابي قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شام عن ابي عن عائشه رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت حضرت عائشه ویلی چې او تیر نبی صلی الله علیه وسلم بسبینا روړل ورسول رسول مبارک ته په وړي کې بچی باندې یحنکه چې دای چې کینه تحنیک ورو کوي دی وړي کې بچی تا فبال علیه بیا دې بچی باول ورو کې په دمن فاتبعه الماء ور په سیکړه رسول مبارک په دې باول په سیب د دې میر دې پر دلیل لا چه وڑی کا بچائی کا مڑی نوی شریک کریا دی باول مردوڑی دی یعنی فا اتبعه الماء ور پسیکڑی رسول مرک پیو پسیبا رش بنده ندو گذارا کری اکتفا نسخه بنده کنا یه بیر ور پسیکڑی ریغ وی وینزلی کنا دا ذکر وینزلی چه مردوڑی دی کنا شم وابي قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا هشام بن عروه عن ابي عن اسماء بنت ابي بكر رضی اللہ تعالی عنہما انہا حملت بی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اسماء دا حمل شولا فا عبداللہ بن زبیر سید سرا فا مکہ مکرمہ شکانا قالت اید اسماء بی بی ویلی دی چی فا خرجت ضرورت لدی مکہ مکرمینا مدینه منوره تکل کنا اروت لزد مکه مکرمه نا و انا متمنا او حال لده چه زا پیرا کوین که اون ده اغی مینده ده حملا اده حمل می چه کیما مینده و آنه را پیرا که ده منه نرا می ولدت شو کنا سوچ می ده کنا فاتیت المدینه تا بیا ضرور المدینه منوره تا فنزلت قباء بیا وڑا والمو پا قباء محلا شدا محلا و دکنا بیا مدینه منوره شد فولدت بقباء بیا موز جه غولو داغا جه کیم ده کنا عبدالله ابن زبیر پا محلا قباء شد ثم اتيت به رسول الله صلی الله علیه وسلم دنور سره وړلو په موږ د بند رسول مبارک ته فوزات او په حجره ورکشه شو مو چې کیم نه کنه دلار په غیر د رسول مبارک شه ثم دعا به تمرت دنور سره وغشتل رسول مبارک خجیره فمزعها ویغه یلایغه خجیره لره ثم تفلا فی فیه بیا ورګه ورکړه په خلا د دغه بچی شه د عبد الله بن زبیر په خلا شه رسول مبارک ورګه ورتی کړله فکان اول شیء دخل جوفه بیا واولنای هغه شای چې هغه لوړو ګډه دی دتا ریق رسول الله صلی الله علیه وسلم الیاړه د رسول مبارک وا ثم حنکه بتمره دین اورسه تحنیک ورکړه دتا پیغه خجیره سره ثم دعا له دین اورسه د وې وکړه دتا وبرک علیه او مبارکی ورکړه مشته په دمر دې کنه مبارکی ورکړه مشته په دمر دې وکان اول مولود ولد فی الاسلام ولا ولای مولود چې زیره ولا شو چې کیندا کنه په اسلام شو مهاجرین چې کلا مدینه منوره ته هجرت وکړلو کنه شام هجرت یې وکړلو بیا په دې ځای چې مدینه منوره شو يهود ډېر وی کنه شام بیا مشهور په خلک کې شداوه چې يهود جدو کړی دو په مسلمانې باندې اے مسلمان اولاد نزیه جنره کنه شام دا مشهور شوی په خلک کې بیا بچیون نوی شوی دی چا اول اول بچای د مسلمان د مهاجرین چې وشو کنه هو دا عبد الله بن زبیر و کنه شا بیا دی وجه نه په دې باندې مسلمان سا خواشي مدینه منوره شي جلوسینه یستلی نعره تکبیر الله اکبر کنه دا تکبیرینه چې کیم ده کنه دا ویل کنه شا چه یهود جدو کریو دو پتو سے بنده ولا یولد لکم ولد نشی زیجا ولی تو سے کنا دا دیتا دا کسا چا کریو بی دیر خفاوی بی چه دای وزی دا و پاتا ویتا ولا که دا چه یا جدو کریو نو یا بی اثارا دو کنا خوشول بی دیر کنا وابي قال حدثنا مرت مطر بن الفضل قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عبد الله بن عوان عن انس بن سيرين عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال چر ورته خبر نه ده اوان یې چې کېر تر نه وته ایدا شدا وا ام سلیم رضی الله تعالی عنها د انس مېر وکنا او د ام سلیم را پښتنه وکړه چې بچی سو الله واه مر شو دغه ته وی یارا په ټوله ورنه چې کیم نه سرت په آرام ده کنه شا کله هم مر شو وړي کا بچایو کنه وی یارا په آرام ده کنه په ټوله وخت نه یې چې کیم نه شپ آرام ده کنه شا بیا دین اورس چې مړیا در دور کله مړیا دغه نو زرا او خړل چې دا بچای رغ ده بیا چې کیندا کنه دین اورس چې دوی مطالبه زنه کړی هم بستریا کړی دو کنه شا هم بستریا کړی دو بیا دین اورس چې کیندا چې دا ټول چاره نه فارغ شو کله وته وی چې داسې چې کړی و چې بچی د شخوله تنظیم خو دې کړه و کنه شا بچی د شخوله تنظیم کنه بهر حال چې کیندا کنه وی چې سره مردا چې مردا خو چې کیندا کنه انتظام یو کړو بهر حال شپې شپې انتظام یو کړو کنه شا او چې کیم دا کنه بچا شاخ کړو دې شپې صبر رسول مبارک ته ورالو دا کیسه ټوله ده تیر کله جان بچای می مرزه سفر ته لورو چې نه تل دای مړو خو مته مې شو دې ویل نه کنه شا چې بیا چې کیم دا کنه په دې شه مړې ما خړل بیا نه خوشم شرم نه نوي دا هم غوا کړی د ام بستری کنه شا دا ټوله کیسه ته وشاري رسول مبارک دا وې ته وګړي خدای دې دا غاښ په ام بستری شه برکت ته وچوي کنه خدای دې په دې شي برکت ته وچوي بیا دېغه نه یو بچا وشو عبد الله نوم یې بخښه شو کنه ا بچا چې وشو الله پاک داسې برکات یې ته بشو وچولو چې هغه زمون وشو یې چې کیم نه کنه سوی ته سره ورسېدل کنه لوی غا وش خدای پاک رسول مرګ دا وجه کیم نه کنه ور ولاګل عن انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ قال انس بن مالک سویلی چې کان ابن ده ابی طلحه و یو بچای ده ابو طلحه صاحب ده ده میرا وریرو کنا یو یو بچای ده ابو طلحه صاحب یشتا کی چه بیمورو فخرج ابو طلحه و طلحه ابو طلحه صاحب چیر پا سفر بنده فقبض السبی و قبض کل شجکینا وڑی که بچای او دای روغلو کنا ده پر ورس که دو فلم مرجع ابو طلحه صاحب چه روپاس ابو طلحه صاحب قالا ابو طلحه صاحب پشتنا اکره چه ما فعل ابنی سو کل بچی ده مقالت ام سلیم هو اسکن ما کانا دا زیوت بارام دې هغه ولنه دا کانا چې او پکې مې ولې شه مخشه چې مخشه پکې مې ولې شه او په نه په زیوت بارام ول شه دا کانا ځکه چې وړي کا عمر ده چې مرشي وړي کا وځي خدا په آرام می کنه شان بیا خیر دای په دې نه شو په جدا عمر ده کنه فقربت الیل عشاء نزدې کړه دته وګا مړی فتعش مړی او خړلا ثم صاب مر هذین اور سے ورور سدلو دیتا یا معنی جماع سره وکړه کنه فلما فرع السواتی چلایا شوی جمالا قال دیوی تاوی چه وارو السبیا پټ کئی وارو وارا یو واری موارات پټولی تاوی شی کنا پټ کئی سب خور بنده وڑی کا بچای منه شاخ یه کئی دی شاخولی انتظام یو کئی بار حال کسا زرشی کنا من دا قور تیره دی کنا و شاخ یه کلو سر کنا عرشه وکړه انتظام یو کړو فلما اصبح ابو طلحه سوا دی چه سبق لا بدل حاصل اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورغ من رسول مبرک دا فاخبره یا خبر ورکو رسول مبرک دتا کنا چه دا از دسلی بجرا شیر فقال رسول مبرک دا فرمیل اعرستم اللیلتا ایا سرنگ جمع کریدو تو سے شپے قال دوتا چه نعم اے قال رسول مبرک فرمیل اللهم بارک لهم خدا پاک تبرکات چه دی دوی سره ته بدوی گاش پا جمعش فولدت غلاما یا وزیر اولو مصریم یو بچای قال ریا بطلحا چه کرا بچای وزیر دو بیا متا دیغی پلاندر میں اویل کنا بطلحا صاحب ارتا اویل آنس صاحبی چه احفظه محفوظ که بی بچی لرا حتی تأتی به النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی که چه ورلو که تبا دی بند رسول مرک تبا دا بچای اولا رسول مرک که چه وری کنا فأتیا به النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیا ورلو شل بده بچی بند رسول مرک دا فجعلها فی فی السبیه بیا ودر دولا رسول الله مرکه حجیره په خله دی وړي کی بچی څه کنه دا وروچه ولا وحنکه بیو تحنیک او کړی دی بچی به به حجیره سره وسم ما هو عبد الله کنا اونو می بخشش شو چې کیم نه کنا نه عبد الله کنا وابي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن ابن عون عن محمد عن انس وساق الحديث چلا ولا هذا حديث تر اخره پر کنا خدا دے محمد ابن سیرین نا کسی جے کم دا کنار نکل شو و مقصد انس ابن سیرین نا اغا انس ابن سیرین و دا محمد ابن سیرین نا کنا دے اغب سنن سر دا باب اماتت الازا عن السبیه وریا کول دے غگان عن السبیه دے وڑی کی بچی نا کنا دا دے گان وریا کول تشای دی دا سار وشتون سدی کنرشا ایده غجه کیم نا کنا کلاول دا دوی سره معنی چه کن باب, باب اماتت الاذان سبیه فی العقیقت پیغ عقیقا شه کنا چه پسافو منده اللہ وی او جه کم ده کنا دا ساریا جه کم ده کنا کال که او یا سنتیه که وابی قال حدثنا ابن عمان قال حدثنا حماد بن زید عن ایوب دا ده حماد بن زید ولا رواج عن ایوب عن محمد بن سلیمان بن عامر قال محمد بن سلیمان ولدی رسلویر والا نقل کوي عن ابن سیرین عن سلمان عن النبی صلی الله علیه وسلم وقال غیر واحدن او ډېر خلک ویلي دي پیسې سفیان ابن عیینا ده اغه ډېر نقل کړه د عاصم احولنا او د هشام نه او د ایدوا سره نقل کوي د حساب بن سیرین نه آیا نقل کوي د رباب نه آیا نقل کوي د سلمان نه آیا نقل کوي د رسول مبارک نه او با وی ده طرف نوینه و امیت عنه الاذا ولره که ازنا چه کم ده کنا اگنگی اگنگی تغیری چه سار وشتون دی یا ده سنتی کول دی کنا وابي قال حدثنا عبد الله بن ابي الاسود قال حدثنا قريش عن حبيب بن شهيد قال امرني ابن سيرين ده حبيب بن شهيد ویلی دی چې موتا محمد ابن سيرين دا امر وکړلو دایر ته ویلا جان اسال الحسن چې پښتنه وکړي چې کیمنه د حسن بصری نه اتا فرا بدل شي کنه شام یا په سره باندې یو یو تای شو یا یې چې حواله ولې بلد وزیر اولو دا فرا او دا د جاهلیت په وخت دی د بدون په نوم باندې اولو اولو کنه چې کله اسلام راولو په اسلام شوی دا د خدای په نوم باندې مسلمان اولو اولو کنه خو که خدای په نوم اولو اولو خو مشابهت په د جاهلیت په وخت سره وکنه ور سره کنه بلا اعتراف عطیرا دا دې تر جبیا ورسی عطیرا ته ورسی دا دا رجب میاشت چې کلر باندې شو لا په دې میاشت شوی دی یو زنوار الله ول جاهلیت واخه بدونه په نوم باندې او چې کله اسلام نو رغلو په خدای په نوم باندې غالو ول به په ابتدا د اسلام چې دا فرع یا وا او دا عطیرا یا وا جاهز اورس چې کیم نه کنه دا به منسوخ شو لا عطیرا منسوخ شو لا فرع چې کیم نه کنه دا منسوخ شو لا کنه دوا سره کنه لا عطیرا فی الاسلام ولا فرع کانو وی دی یذبحونه لتوغیتهم چې الله ولوی دی دی غلاره دی پر دی بتونه خپل کنم وعتیرا دا وی رجب په میاشت الله ولا باب العتیرة وبی قال حدثنا علی بن عبد الله قال حدثنا سفیان قال زوری حدثنا عن سید مسعود عن ابي هريره رضی الله تعالی عنه عن النبي صلی الله علیه وسلم قال لا فرع ولا عتیرة والفرع اول نتاج كان ينتج لهم وہ چیز یہ دو لے دے پر کانو یذبحونه لتوغیتهم والعتیرة فی رجبا بس تو